د الله نبی فرمایي چې د اسلام درې سو شپېته خوونه دي چې دې سې عیسی په سر کې موجود شي زمونږ الله به جنت لبوس تقریبا یو درې ته ویل شوی دي حیات ذکر شو او صدق رښتیا ولادت بیان شو شجاعت نن سلورما الامانت د امانت تذکرہ دې سره وروسته ان شاء الله بیا د کزم الغیظ د غصې د زغملو مسلې چې انسان غصه زغمي څه حیثیت او چې نه زغمي دغه څه حیثیت د امانت مسله د اکثره د غیر خیانت پروګرام د خلکو کې موجود دی نو د باره کې به خبر ان شاء الله کیږي د دومره مهمه موضوع چې تقریبا شپږ آیتونه د دې مضمون باره کې الله نازل کړی دي او زمونږ د رسول الله په حدیث کې شکل انسان نظر بند کی تقریبا دیرش احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موضوع دې باره کې لشي خلکو د امانت له حساسه او د امانت لس بګي اثر دی او یو فوائد عبد الله بن عباس فرمای وی القرآن امین علی کل کتاب قبله د دې قرآن نه چې مخکې څومره کتابونه او صحیفې نازلې شوې دي دا قرآن په هغه ټولو باندې امین دی دغه مسلې پوره موږ ته تشریح کړې ده او د جنشنه خبره ابن عباس شپ کړی دا وی که یو سړی غریب یو که یو سړی مالدار یې زمونږ الله اغله دا رخصت نه ورکړي چې امانت د ځان سره وساتي بلکې دا خپل ځای له رسول وکړ دی هغه خبره دا هغه ارسو ابي عبد الله ابن سالم ابن سبلان فرمای هغه وی چې عائشه رضی الله عنها تعجب کو د رسول الله په امانت تر دې پوري چې په کم کیفیت باندې رسول الله او د سکړې دی د منظر لپاره هغه به موږ له تشریح کوو اسنه چې بدی کې خیانت رانی شي چې زمونږ نبی بدی کیفیت باندې اوبر اخسته او بدی کیفیت باندې اوبر اړول او بدی کیفیت اندامونه منځل او بدی کیفیت به ځم پاره غولو ابي زراره فرمایي امام محمد رسول الله نو ورېدلې دي عليه السلام د الله نبی فرمایي چې مونږ کله یو انسان په یو شی باندې مقرر کو او هغه په کې دستنی په اندازه باندې خیانت وکي یا دا غینه خطه یا پورته په ورځ قیامت به دې شری د خپل ستن رپوګه کړی او د الله مخې له به راوړي او د دې کوناټو سره به ورته الله یو بیرغ لګولې لیوا او الغدر د دوکي بیرغ چې دې شری پستن کې دوکا کړی د سره امانتو د سن په نظم باندې ولې نه وي دا خبره چې کله رسول الله وکړه د انصار نه یو تور سړی واغه ودرې د وی ویلې اې الله نبی تاسو به دې شي مقرر کړې ما د خپل لوز ذمہ واري ځمانه واله دا غوښنه شم کولای وې ځکه تا د شی ویلې دي چې کله موږ یو څوک یو شی باندې مقرر کو به پاغي کې خیانت وګیږي موږ الله به ته پوښتې کوي او دا ډېر لوی جرمي وی او ما د شی ویلې دي او شی مو یم وې دي خو ما وسنه راځي کې دي چې زمانه به کې کمای زته و چې زدا شنه شم در سره کولې اې دې امانت یوسف دې ځان سره یاد ساتي کله چې انسان د امانت لحاظ ساتي یو دا چې دا د انسان د ایمان کمال دی او د انسان د اسلام خوبی ده تر یو شری امانت درکې چې دا خپل ځل ورور سوا یې خبره ده یې بچی دی یې به تور مسلمان دی یې بل مسله دی یې بل او تا اغه زل ورسو ته په دې باندې خوشاله شې چې ساده ایمان پوره ایمان دی که ته په چرته کمی زیاتې وګنو په دې ویریږي چې ایمان دی نشته یې نیمګړی دی دویم د زمکو اسمنه د دې امانت له حاضر کړي د زمکو الله په ارشا باندې د وس برابر بندگی کې خدا چې په کوم شی باندې الله بندگی خودلې دا غاغي ادا کړي د سوا د انسان نه چې سینینه غرب وېسو چې الله زبدا امانت له ساتم ایسب کې خیانت وکي مونږ څومره خیانت ګریو او درې منشه فیضه په امانت کې ده د دین د اسلام محور هغه په امانت دی او دا د رب العالمین د خونه په موږ تاسو باندې امتحان دی ورس ان شاء الله د عمر صاحب خبر راځي یو سړی د شپې ډیر منځونه کوي او ډیر بزرګ دی او کیسه جامع غوستري دی عمر صاحب فرمایي چې ګوره بده باندې دوکه نشي چې دا خو ډیر ناشنا تقریر کوي او دا عالم شیخ خډری او ناشنا درس او تدریس کوي او دی عالم شیخ سره زما شپه راغلی او دا ټول شپه قیام الليل کو او زه دا جامه ډیره ښه برابر د سنت طریقې سره پټګې دی او ګیره دی او مزیدار جامې دي نه عمر رضی الله عنه فرمایي د سړي ایمان چې معلوماینو په امانت معلوم کا ته ورته امانت ورکو به دې ته پوسوګه چې د وړاندېواله رسواله کنه کړي کنه دې کړي که د شپې ټول شپه منځونه کوي او بزرګ او تهجد کوي او دغه عبادت کوي او هغه غو امانت کوي اخو دې خو کې عمر شه فرمای د اصل لګي اجي ځان سره عمر رسول الله ډیر نشه او خیر انسانو دین د اسلام کې څنګه الله غره مهارت او پوهه ورکړي و بل نشه فائدہ دار شکل انسان د امانت له حساسیت نو د دین حفاظت به کېدیش د عزت حفاظت کېدې شي د مالونو حفاظت کېدې شي د انسان د بدن حفاظت کېدې شي د انسان د روح حفاظت کېدې شي د معارف او د علوم حفاظت د منصب حفاظت د وصیت حفاظت حتی چې د شهادت او قضا او کتابت د ټولو حفاظت الله په امانت کې خېری که یو سړي دا امانت ورکړي په دې کې تقدیم او تاخير وکړي نو دا امانت برباد کوي او ځای کې او کچیر دې پاګه باندې پوراواله او کې بجې سړي کمال او او دا شفه ده خو دا ده چې په کم سړي کې د امانت له حاجه زمنګ الله هم دغه سره مینه کوي او د قشن د خلک هم دغه سره مینه کوي کوي کني کوي د محمد رسول الله سره د خلکو د امینه ولې و د دوستانو دشمنانو وجه دا و چې رسول الله په باب د امانت کې مشهور انسانو دشمنانو هم سره امانتونه کې خودل او بل نشه فائدہ پکې دا چې زاز هغه کمالي صفاتونه نه د جسمنګ الله رب العزت د مؤمنانو صفات پام دې باندې کړې دي ولذین هم لاماناتهم واهدهم راعون مؤمنان اق انسانان دي چې هغه د لوزونو د امانتونو لحاظ کوي چې کله دا کارونه بچا کې موجود دي دا مؤمن دي کې جسمنګ الله فرمایي دا مؤمن نه دي چې د امانت او د لوس پابندي بچا کې موجود دي دا په جنت ته ځي رب العالمین فرمایي جنت نه نشیتلې اجي ځان کړی دا او بل نشه فائدہ به دا ده چې په کومه جامعه کې امانت په دې جامعه کې به الله خیر او برکت کړي او چې په کوم ملک کې په کوم حکومت کې په کومه جامعه کې امانت نه دی یاد ساتي چې خلکو نه بشمنګ الله خیرونه او برکتونه علي دا به ذلیلی نن دا ذلیل چې موږ تاسو باندې راغلي وجه سره چې چا کوم امانت سپارل شوی دی کده خبره امانت دی او کده منصب امانت دی او کده امانت نمال امانت دی به دې ټولې ځایواله دي محمد رسول الله فرمایي عليه السلام وې د قیامت په علاماتو کې وا علامه ده ده چې انسان سره امانت کړي وې دا به د شي استعمالي لکه مال د غنیمت تاسو نن دا ګورئ نو در قیامت علامه را ګورئ نه را پکار ده اول ورځ سړي مال ټلیفون کړو وې یو چا مال یو څه پیسې امانت راکړي دیو چا سره مې کار کولو هغه هم ډیر دیندار سړی و چې دا دومره زره پیسې والا او دا په علاقه کې غریبانو باندې خرج کا وې ما د چا سره د ګاډي مسره کړې او پای کمې زه تیرې غي څنګه پیسې پای کې ټول ورو لګولې الله ما په دې باندې رانی شي کوم نه رانی شي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ مسلک دار چې دا کم روپې ته لګول د امق روپې په پیدا کوي د شړې لبه ورکه کپل کونی پیسې ورکه الله رسول نه مني در قیامت علامه ده چې دی انسان د امانت را واخصو هغه ورته د دهانی کړو چې پلاني پلاني لور کده یې خپل هغه گاډه ور باندې برابر کی د یې سره جره قیامت علامه در منافقت علامه حدیث کې راځي بلکې داود ابن بهن فرمایي وېزه په عربي باندې تیرېدم فقال وی د دې شی ویلې سمعت ابا هريره مر محمد رسول الله نورید ابو هريره سم نورید لیدي ابو هريره شپ ډیر نشه فقيه صحابي تقریبا 5303 حدیث نقل شي او چت قیمتي انسان محمد رسول الله په ملګرو کې یقول بیا ابو هرره شپ دې شي ویل چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله نو ریدلې یقول چې د الله نبی ویل اول ما يرفع من هذه الامه الحياء والامانه په دې امت کې چې اولنې شی پورته کیږي هغه به د خلکو نه حیا لړ شي او امانت بلړ شي تاسو نن څومره به حیې ده کګاډ لکه چې پای کې د زنانو د څه به صورت تصویران چې انسان ورته ګوري شي له حیا راځي کبه هوټل کې چرته خوراک او سګره پر ډوړې لکه نه شي کیفیت باندې تصویران چې له حیا او کله قشن دي سړي کور لور شنو باغې ځګې د شو تلویزیون او سیډین وغیرہ دغه پروګرامونه حتی در دې پورې ملګری کې شک ولا وې دی چې سره ناسو ویغه ویل یاره دی تلویزیون کې د شو ډرامې او شینه داخله اچوي چې مونږ کله هغه ګورو قسم په الله د خپل زنانو له مونږ حیا راځي وې دا غوښتل سترګې نشي جوړولای اصل کې دا به حیا سړی دی کبه دغه چرته حیا اول نه به دا شیخ ختم کړي وي دغه حیا نشي څنګه خبره کوي خو اصل لږ زره هیڅ د خلکو کی خلکو له پیش پیش کوي نو رسول الله فرمایي چې د دې امت نه به حیا او امانت اولنې اوچت شي اي خلکو د رب العالمین نه د حیا او د امانت سوال کوي چې الله دې حفاظت مونږ لکوا د عبدالرحمن ابن قرات نه نقل لې هغه فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي څومره ناشنا خبره من سرحو و هغه څوک چې هغه دا خبره خوشاله کوي ان يحبه الله چې دې انسان سره موږ د الله مینې ورسوله او د محمد رسول الله مینې نو دا د خپل خبرو کې رښتې وایي چې کله خبره کوي دا خبره موږ تاسو غواړو چې الله رسول موږ سره مینه وکړي ګورانه کوي موږ دا وایو چې الله دې زموږ سره مینه وکړي او زموږ محمد رسول الله دې زموږ سره مینه وکړي نو رسول الله فرمایي چې اول به د خبرې رښتې عبد الله بن مسعود وزګه ویلې زندان لږه زیات ضرورت لري هغه د انسان د شبره تقریبا په انسان کې اته زره مرزونه دي د وزره نه سو نه نه مرزونه علاج په خبره کې د جبه کنټرول او اکثره خلک رسول الله فرمایي چې باقي دنیا کې د جهنم کې لوکړې شوی د جبه د وجنه او زموږ ساسو مشران هم دا متل کوي د انسان له خپل ژبه هم قلا دم بلا ده نو کم سره چې دا خو غني چې الله رسول سره مينه وکي دا د رښتې وینا وکي یو او امانت د ادا کې چې کله وسره امانت کې خو درې شو او چې چا وسره گاوند راغی دا غسر د خره ویو کی درې کارا او چا سره گاوندی دا غسر خره بیا چر سره امانت کې خو هغه دا کول او چې کله خبره کوي رښتیا وینا دا درې کارونه رسول الله فرمایي چې په هر ځای کې موجود شو ناري نه یو که زنانه عربي او که عجمي امي او که عالمه د شي انسان سره بسمنګ د الله مینه او د قشان د شي انسان سره بسمنګ د محمد رسول الله مینه د الله مینه په قران باندې او په منځ باندې په ذکر باندې د الله پر رضا باندې د الله د نمونه زده کول باندې د الله په الله له وخت ور کول باندې د خپل ژوند د الله وړاندې او قیدونه تړل د رسول الله تابعداري او د الله سره د الله لپاره د خلکو سره مینا د ټول نعمتونو نسبت کول رب العالمین لا هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب او يحب ټکی ذکرې د امانت لحاظ د وادي پابندي رښتې وینا دا کارونه چې کله سړی کوي نو د انسان سره بس موږ د الله مینه یې د دې وجنه یو بل روایت کې راځي که یو سړی چرته وړي زب جنتی مو کو جنتی نوم دغه د خپل ګوندې نه تاسو کې ګوندې ته خوشاله ده جنتی نو ګوندې ته خپې ده جهنمی دي د جنت علامه ویل شوی وي ایمان او د مانځه خشوع او د مانځه حفاظت او به پیدي مجلسونو کې نه کې نسله د فرش حفاظت د وادي پابندي د امانت لحاظ د مانځه حفاظت خلکو له خیر ورکول د قران او سنت قانون نه ژوند تیرول شکل چې جوړول چې سړي الله راځي مشکلاتو کې صبر کوله انعاماتو کې شکر کوله د خلک په ژوند کې سامینه د گاونډي خوشحالي چې سړی بچي دروغونه وي فق دامني د حلال زو کوشش په معاملې کې نرمي نو کله چې انسان نه گاونډي خوشحالي بس د سره زموږ الله مینه ده په جنت لورځي یو بل لويت کې راځي هغه فرمایي چې د عبد الله نه نقل لې و اول ما اور هغه چې تاسو لټوي د خپل دین الامانه او اخر هغه چې تاسو لټوي د خپل دین الصلات هغه مونږ دی او وی ویلې ویډیر انسانان هغه مونږ نه کوي لیکن دغه انسانانو لپاره بدین نه وجه دا چې نه به امانت له حسد نه به مانسه یو بل روایت کې دا راغلی دی وې د کعب الاحبار نه دا خبره نقل د قال غفر من شي ياتي على الناس زمان د خلکو باندې بده شي زمانہ راشي چې امانت به کې اوچت کړی شي او د خلکو نه برحمت لري شي رحمت امانت به بالکل ختم شي رحمت بر انسانانو لری شي او کچیر دا بل فرض او تقدیر دا یو مسله به عامه شي چې ارچاله بلا ثبوت کړي چې راواچو راواچو او کله چې انسان چې ور کړی شي د کم شي چې دل ور کړی شي دل به ګوره به بالکل برکت او معنی چولې شي درې خبره کعب الاحبار فرمایي چې امانت به اوچت شي د خلکو نه رحمت وځي او ارڅو بل سوالونه شروع کې به مال کې به هیڅ برکت نه او دا مخکې ویل شو یو درس کې د الله رحمت چې راځي په دعا باندې په ذکر رب العالمین باندې د قران او سنت عمل شفقت کول د الله په بندگانو د خپل ځان تشکیه د خراب اخلاقونه تقوا څنګه پیدا کول د مور خپل احترام ساتل بدمعشي نه ځان ساتل د ګنا نه ځان ساتل انسان چې کوم خبره کوي عمل کې بنده سره وصلی الله له وخت ورکول زمونږ د الله بندگی کول ارزه کې د قران او سنت درسونه مونږ کول زکات ورکول د بدبختی هغه اسباب پر خودل شرک پر خودل غفلت پر خودل ډیر انسانان به غفلت کې واقع دي کله به داخله پويږي زمونږ د الله په ذات باندې پوره یقین رد شرک او هجرت کوله د مسلمانانو د بار خیر خوې په وادو باندې وفا د قران او سنت د تاثیر او رنګ اخر سره موږ بالکل دا رنګ نشته ابو دردا رضی الله عنه ورځ ویل ملګرو لا غوسه شو وېزمانه په الله باندې قسم شاسو به شکرونه کې د ایمان حلاوت زنه ګورم یو یګه وې کچرته په دې کې ایمان راغلی وي د دې په دې شکل کې یعنی مطلب که د ایمان په دې خون باندې دې ځم په کړه وي دا خون به په دې شکل کې مخاره کېدلې قرآن او سنت تاسو بیانوي لیکن عمل کې هیڅ غیر ترمیم نه راځي الله له جړه کوله والله له سجدي کوله ورشتنی توبه او صحیح ایمان خوش پرسته پر خودل د منځه حفاظت او ذکرونه کول د الله لپاره عمل کول د محمد رسول الله تبعیداری د الله په لار کې شهید کېدل زمونږ د الله رسول خبره منل قران لغوه کې خودل د الله نه بخنه غوښتل د دنیا د عذابونو نه یریدل او د قشم د مشکلاتو باندې صبر کول او جهاد کول د رمضان د میاشتې اهتمام خاص کر د مزګر منځنه مخکې څلور رکعاته مونږ کول د الله په مخلوقاتو باندې شفقت د مریض ته پوس کول او جمعات کې کېناستل او خاص کر د قران درسونه کې د شي انسان لپاره موږ د الله رحمت متوجي نو کله چې د انسان نه امانت ختم شو الله وی رحمت د انسان نه ختميږي دا بل رشته عمر ابن الخطاب فرمایي وې چې کم سړی د شپې تهجد کې ګوره پاګه باندې دوکان شي پورا انسان اق انسان دی چې هغه امانت ادا کوي او پورا مسلمان اق مسلمان دی چې هغه نور مسلمانان دغه د لاس او دغه د جبنه په امن کې څه مطلب عمر رضی الله عنه فرمایي چې سره د شپې منځونه کې او زار د ورځې سر د شکل خبر برابر کړي د دې پرې ظاهري جامه باندې ګورشت هم دوکې کېږي ما په دې منځونه باندې بلکې تاسو به د تجربه وکړي یو امانت سره کېږي چې د هغې له حساسه ساتي وکنه کله دې امانت له حاجی ساتو دا یقیني پوره سړی دی او کني ساتو ګره دا قطن پوره انسان نه دی یعنی عمر رضی الله عنه د سړی د ایمان تلل د پر د امانت او معیار ګرځولې دی او یقین تور چې انسان په دې وخت کې به معلومیږي او به به دا خبره کوله چې اے خلکو د انسان د تهجد نه تاسو متاثر نه شئ پورا امانت اگر پورا کامیابی اگر چې انسان د امانت لحاظ ساتي او د خلکو د عزتونو د خپل جبر را باندې رسول الله فرمای وی چې کله به وسړې د بل چا د عیبونو بشو لګي چې مړه په دې کې دا کار دی او دا کار دی او دا کار دی او دا کار دا به د خپل کور او د کلا په دې منځ کې نشه چې موږ الله به دې او شرمې دا شړې تر شي مو چې لکه چې الله کوي ما دې پردي شریف چې د خپل شبر اخلاص کړی دوی دغه د غیبتونه مې خلکو له شروع کړه هیڅ په دریم بدی کې نه ودا تذکری ته کوي ته به د قرب دې منځ کې نه الله بتا ذلیل کې رسول الله فرمایي وې چې کله معراج له ختمه یو قوم ولید چې د قلعینو کانو په غیبه د خپل مخ او سینه تراشله ته پوس مو کې داخله څولې وې د هغه انسانان چې په دنیا کې غیبت کوي عبد الله بن عمر په مجلس کې ناسو د حجاج بن یوسف باندې چا بیان کړو ابن عمر سره ورته ویلې وې کپدې کې چرته حجاج بن یوسف ناسو نو آیاته دا خبره کوله شو نه وې د قدر رسول الله په وخت کې غیبت چې یو پت صفت په شړی کې موجود دی هغه د هغه په یاداش باندې خپکیږي دا غیبت ته کبه کې نه بیا خو بهتان دی قران کې الله فرمایي درجه لکه مسلمان سړي چې مړ خو کې سړي خوري به کر چې غیبت دې کړی نو دغه طریقه سره یو طریقه علماء دا ذکر کړی چې دا غنه مستقل بخنه وغواړي دویمه طریقه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه دشن نقل الله کته پوی کې دا غنه بخنه غواړم جنجال تی جوړیږي یو هغه سړی لری دی نو دوه رکعات مونږ وو کې والله د بوې شه ما معاف کو فلانه سره معاف کا به امید در شه الله بتا معاف کی دغه دومره سختی را امام نووي رحمت الله علیه به وکسان دغه نه مستثنا کړی چې دغه غیبت جایز دی یو دا چې کله په انسان کې شری نقصان دی دا خلکو له ویل چې لکه بده کې دا جرم دی مولا کې دا د خلکو عقيدي ورانه د قران او سنت نه اړي په بل طرف باندې نو دا به کته ویل سم معنی به بده کې نه پروي د عبد الله بن عمر باندې راځي ان نبی صلی الله علیه وسلم هغه محمد رسول الله نقل کړي و ثلاثن درې خوونه دي اذا كنا فيك چې کله پتا کې موجود شي نو د دنیا کا ارڅ ستنه فوج چې طالب zarar درنه کی څه مطلب دا درې خو چې کله وتا کې موجود شي د دنیا دا ټول مسائل سره ختم شي ضرر نشي درکوي صدق الحديث یو رښتونی وینا وحفظ امانه بل د امانت له هغه ساتل او چې کله خوراک کوي پاغي کې احتیاط کول چې لکه دا حرام مال چړدنی د دې وجنه کوم انسان چې حرام شي خوري رسول الله فرمایي لایق چې دا انسان الله د جهنم پور باندې وسوځي یو عمل به قبول نشي او نیک عمل په انسان کې هغه وخت پیدا کیږي چې اول په انسان کې سخی دویم به تقوی دریم د الله او د الله د رسول په خبرو باندې یقیني څلورم سره د الله نو دعاګانې غواړي پنځم حلال خوراک شپږم به دې کارونه کې ځان نه بندول وم حق وینا اتم واړو واړو امیدونه ساتل نه هم د وخت قدر لسم هغه اسباب استعمالول چې عمل په قبليږي ایو لسم علم د قران او سنت او د لسم د خوب دعا هغه انسان د ګنا نه منه کیږي چې هغه د ارچا خوراک لاله سره نه کوي خوري د ابوبکر رضی الله یو غلام وو وی پاغه وخت کې دور باندې څه خرچه وکړه ابو بکر صاحب ته پښتنه وکړه صاحب عمل د کوم ځای نه تار راوړیو وې د جاهلیت په وخت کې زما یو قرض بچا باندې هغه وسرو ته هیڅ پتا باندې مې خرچه کړي وې د خپل ګوتې په دخلو کې ورکړي چې در دې پورې ارچ استفراق کړه وې دا ولی وې کې دې چې په هغه وخت کې تا ناروا دمونه ویلې او دا حرام زما د خیر لاله شې زما عمل به الله نه مني امام احمد ابن حنبل داغه په هغه وخت کې چې اسلامي حکومتونه و پوره جوړ حکومتونه و یو دوه زمون په حکومت پېښ و نو ایست د دغه دواړو نه د خپل خوراک او ساک جدا کی ویل کدا ولی وی اسنه کدا حکومت په چا باندې ظلم وکي داغه مظلوم حق راوال زمري بچی له تنخواه کې ورکی نو دا د ظلم مال کزمره خېټه لاړ شي الله بس ما عمل نه قبلې یو ورځ وې دغه انګور وا د زوی کزه څه خمبیر پاتې شو وې دې راوښ شو درې کې وګرځو تقریبا شپږ میاشتې احمد ابن حنبل د درې میان ونه خواړه وې اسنه چې کوم دا خمبیر خورلې او داغه داغه وکه جوړه شوی هغه زما دې مېدې لرا شو په دې وخت کې زما را بدن به ورنه جوړ شي بیا بس ما عمل الله نه قبلې رسول الله فرمایي وې چې کله انسان خوراک حرام خوري جامه حرام کا ارسمه دعاګانې وګي زمونږ الله نه مني دین ځان ساتل پکار دي حرام نه قران کې رب العالمین دا خبره کړې ده چې اے رسولانو اول خوراک حلال کړئ دغه نور څه به منزل راشه اول د منځ خبرې موږ الله سره نشته د زکات نشته د جهاد نشته د دعوت نشته د حج نشته خوراک به حلال کې دغه نور څه به راشه نو دا درې خبرې ورته وکړلې د دې وجنه ابو هرره سے فرمایي اگر که سندن علماء په دې روایت کلام کړي لري وې د الله نبی فرمایلی دي چې کله یو سړی د چا نه قرض والی په دین یت باندې جزبه دي صاحب له بنا ادا کوم اسی ته قبضه به کوم نور بس ما سری نو مد قرض ورکم چې لکه مال قرض راکا وې فهو سارق ودا سړی غلاګر دي څومره مال چې دا پیدا کوي هغه ټول حرام دي اې دې وجنه سره باید دانیت کې زبر ادا کوم د زهري نه نقل دی هغه رسول الله فرمایلی دی وکم یو سړی چې خوښ غني چې الله سره مینه وکي او رسول الله دار خبره رښتې کوي او د امانت له حاجه ساتي او ګوندی له زر نه ور کوي عبد الله ابن مسعود ویلي وساسو دین چې ولنې شور کوي هغه ګر د امانت او اخر چې پاتې کیږي هغه مونږ دی حسن بصری دا خبره ذکر کړې ده چې کله انسان په مانځ کې عاجزي نه کوي دا مونږ هم د الله په دربار کې نه قبليږي ځکه سړی په مانځ کې د الله مخې له ودرېږي او قیامت کې او چې مونږ په سړی باندې سپکې نو بل به کوم شی به مونږ باندې درون شي دین کې عمر رضی الله عنه سړی مانځ لا کاته چې مونږ به درسره والي نو مونږ نه درسره هغه په خپل منصب باندې پرې خودل کې نه ایسه به معزول کړه یو روایت کې راغلی دی عبد الله بن عمر فرمایي و اول ما خلق الله عز وجل من الانسان اول چې الله رب العزت انسان نه پیدا کړي داغه فرج خاص اندام ثم قال به ویل هذه امانتي داس ما امانت عندك استاثر انسان دا فلا تصح الا في حقها دا مقدا مگر په خپل حق کې دا فرج امانت ته دا غوږ امانت ته او دا سترګې امانت ته دی وجه موږ دا خرڅول هم نشو رب العالمین به دې باره کې موږ ته پوښتنه کوي رسول الله فرمای وی چې کله انسان د دې جبه د خاص اندام ذمہواری مال راکړي چې به غلط نه استعمالوم زه ورته جنت ذمہوار یم ځکه داس موږ الله مانتونه دي چې کله دا موږ غلط استعمال کو الله بس موږ پښتنه کوي خامخه راکاږي به موږ سهل بن سعد الساعدي نقل لري رسول الله فرمایلی دی عبد الله بن عمر لا وی کیف بکا ستا به سهل چې کله باقی پاتش به ډېر وخت خبره وکړه او به ورته ویل چې عمل کوي بما په هغه څه باندې چې ته پیژنې ودع ما پرې دا هغه چې ته بد غني او تمره د خپل ځان حفاظت ضروری دی چې اسنه ګوره په ګډ وړو کې ورختنه شي بیا برمن کې هیڅ پیدا بدل نه کی او د عبد الله نقل رسول الله فرمایلی دی چې چا سره امانت کې خودل شو او د به ادا کې وېد شي انسان له رب العالمین دغه دنیا وهره ایستورګي بنې کاباله یو سړي سره امانت کې خود دلې برته خپل سره ادا کی انس ابن مالک فرمایي وی رسول الله موږ له خطبه کوله وی ویلې چې خبردار لا ایمان لمن لا امانت له چې کله انسان د امانت لحاظ نه سدي په دې کې بالکل سر ایمان نشته یو سړی د امانت لحاظ نه سدي په دې کې ایمان نشته ولا دین لمن لا عهد له یو سړی په لوز باندې وعده نه کوي د بالکل ګوره دین نشته دی دینه بعض علماء دا نفي د کمال د پاره ده لیکن نفي د کمال په دوه قسم یو کمال استحبابي او بل وجوبي استحبابي دا معنی چې د سړي ټول کارونه پوره کړی دي مګر بعض مستحبات ته پاتې دي قران او سنت دا خبره نه ذکر کوي وجوبي دا معنی چې واجب ته پاتې دي که حقوق العباد مراد شنه به نفي استحبابي دا او که چیرته عام شي به وجوبي ده دلته به تاسو توجه کوئ د امانت سره د ایمان تذکره وکړو د دین سره د عهد عهد سره د دینه وې ځکه دا امانت پټ شه دی نو دا ایمان هم پټه مسله ده زړه کې او دا لو شي هغه خلکو لکارونه ځکه هغه سره دین کې خو دو د امانت به باج اقسام ووري یو سره تاسو سره امانت کی دي مال دا یو قسمه یو سړی سره امانت کې خود له وعده یو سړی سره امانت کې خود له خلافت یو سړی په یوځای کې امام شو یو سړی په یوځای کې رئیس والی شو امیر شو دا ټول امانتونه د کچیر دي صحیح تربیت ونه کې چې کوم انسان نظر ما تحت دی دا انسان خائن دی حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وې چې کله یو سړی په چا باندې ما امیر شي او د مامورینو د ما تحت کسانو کې تربیت ونه کې وې د انسان رسول الله فرمایي د جنت بیم ګوره بالکل ونه ګوري ته به دې خوشاله کېږم چې زه په یو ځای کې والی یم زه په یو ځای کې جرګمار یم او زه په یو ځای کې مدرس یم او زه په یو ځای کې امام یم زه په یو ځای کې عالم یم بلکې دا څومره ملګری چې تاسو سره خوان لا ناس مامورین دا ټول رسول الله فرمایي دا الله مانت تاسو سره کپدې کې شرط کمې زیاته وکي ته چې مرشو الله به تا جنت لمبونی شي د جنت بوی پتا باندې حرام خبرو کې امانت دی چې شری اخوا دی خو وکړه ترمذی کې روایت ده ته پوښتنه دا خبره زما سره امانت ده زمونږ د الله د خوانه فرایز د امانت دی دا فروج امانت دی او دا بدن امانت دی او دا حدیث به د درجه شه دا ګور صحیح حدیث دی نو حاصل لا رسول الله فرمایي د درې سو شپې ته خوینو کې عیسی په چا کې موجوده شو الله به دا سړی جنت لبوځي پاګه کې څلور اونګ ویلې خوینه یو مونږ پای کې حیا ویلې دوی مرشته دریم شجاعت او څلورم امانت سو ان شاء الله کې د جون باقی د قسم الغیث د غصې په اړه کې به تذکرہ کوو رب العالمین موږ تاسو توفیق راکړي چې دا خوینه بزن کې پیدا کو در څو پر الله رب عزت موږ تاسو جنت لبوس رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد